د ژوند لار سوري دي مونږ تلنک سوري قدر مونږ اوریدونکو اوس تاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب عالمانه وینا ته چې صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته چا بد ویلي الله په هغو باندې څنګه عذابونه راوستي دي علامه ابن قیم جوزی په خپل کتاب کتاب الروح کې لیکي او دا واقعه د ابن ابي دنیا د محمود بن علی نه نقل کوي هغه لیکي چې موږ یو ورځ مکې مکرمه کې د بیت الله شریف خوا کې ناست وو چې ناڅاپه یو سړی زموږ مخې ته راغی چې د هغه نیم مخ تور و او نیم مخ یې سپین و او هغه به په زوره زوره دا آوازونه کول چې ای خلکو زما شکل ته وګورئ او د دې نه عبرت واخلئ موږ د هغه نه پوښتنه وکړه چې په تا باندې څه شوي دي چې نیم مخ دې تور دی او نیم مخ دې سپین دی او دا آوازونه کوې چې خلکو زما نه عبرت واخلئ نو هغه شخص موږ ته دا ویل چې ما به ابوبکر رضی الله تعالی عنه او عمر رضی الله تعالی عنه ته بد رد ویل او د هغو په شان کې به ما سپکاوی کوه نو یو ځل ما خوب ولیده چې په خوب کې چا یوه څپېړه راکړه او دا یې راته ویلې چې د الله دښمنه ای فاسقه ته ابوبکر او عمر ته ولې بد وایې نو کله چې زه د خوب نه راویښ شوم نو زما د مخ حالات دي چې تاسو وینئ چې نیم مخ مې تور دی او نیم مخ مې سپین دی هغه فاسقین چې نن د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په شان کې سپکاوی کوي یا د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په شان کې سپکاوی کوي دیو ته الله مهلت ورکړی الله به دوی په دنیا کې هم ذلیله کړي او په آخرت کې به هم رسوا او ذلیله کړي او زموږ ټول فقها په دې باندې متفق دي څوک چې د عمر او د ابابکر په شان کې سپکاوی کوي هغه کافر دي هغه ته مسلمان هم نه ویل کیږي دویمه واقعه امام شعرانی الله په خپل کتاب کې د علامه عبدالغفار قوسی نه نقل کړې ده هغه لیکي چې زموږ په وخت کې یو سړی و چې هغه به ابابکر او عمر رضی الله تعالی عنهما ته سپکاوی کوه د هغو په شان کې به یې بد رد ویل خو د دې سړي ښځه او د دې زوی ډېر نیکعمله ول تل لپاره به کوشش کوه چې دا د دې بدو ویناو نه منع کړي د عمر او د ابابکر په شان کې ګستاخي ونه کړي او سپکاوی ونه کړي د فاسق به د هغو خبره هیڅکله نه منله بالآخره الله رب العزت ده ته د غضب په نظر باندې وکتل او دا یې مسخه که شکل د سپینځیر شکل شه نو زوی یې د دې خبیث په غاړه کې زنځیر واچوه او په خپل دکان کې وتړه او د خنزیر په شان به آوازونه کول او څو ورځې وروسته هغه وفات کیږي نو د هغه اقارب هغه په یو کنده کې اچوي نو دا د شان او انجام د هغو کسانو دی چې د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی اجمعین په شان کې هغوی سپکاوی کوي یا د هغو په شان کې ګستاخي کوي همدارنګه امام بیهقي رحمه الله په خپل مشهور کتاب دلایل النبوت کې لیکي چې درې کسان په سفر باندې روان شو هغوی یمن طرف ته روان ول نو په دې درې کسانو کې یو کس د کوفې اوسیدونکی و ده به ابابکر او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما ته ډیر بد رد ویل او د دیو په شان کې به یې سپکاوی کوه خو د نورو ملګرو به تل لپاره کوشش کوه چې د بدو ویناو نه دا انسان وساتي چې ته د ابابکر او د عمر رضی الله عنهما په شان کې سپکاوی مه کوه هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یاران او خلفاء الراشدین دي خو دا به د دې ګستاخي او د بدو الفاظو نه هیڅکله نه منع کېده نو چې کله یمن ته وای نږدې شو نو یوې کندې ته موږ کوز شو او هلته م غوښتل چې لږ دمه وکړو او ویده شو نو چې کله موږ خوب وکړه بیرته راوچت شو چې د خپل سفر طرف ته لاړ شو یمن طرف ته کله چې موږ د سفر تیاری شروع که نو زموږ هغه ملګري چې د ابابکر او د عمر رضی الله تعالی عنهما په شان کې سپکاوی کوه هغه ویل چې زه تاسو سره تلی نشم ځکه ما خوب لیدلی چې محمد رسول الله راته ویلې چې ای فاسقه ته به نن مسخه کیږي او ستا شکل به بدلیږي نور سفر دوی سره ته نشي کولی نو وایي موږ ورته کتل چې دواړه خپې یو ځای شوې او د خپو د ګوتو نه مسخه کېدل شروع شول د هغه پښې د شادیانو شوې ان تر دې چې ټول شکل بدل شه او د هغه نه شادي جوړ شه هغه موږ په اوښ باندې کلک وتړه او موږ ترې روان شو نو دی راپسې هم را روان و چې کله موږ یو ځنګل باندې تیریدلو هلته نور بیزوګان او شادیان هم موجود ول نو دی زور وکړه او خپله رسې یې وشلوله او نورو شادیګانو او بیزیانو سره دا یو ځای شو نو دا واقعه د هغه چا ده چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحابو په شان کې سپکاوی کوي ننني روافظ دې په دې باندې هم خبر وي که دوی د ابابکر صدیق رضی الله عنه یا د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله په شان کې سپکاوی وکړي یا د هغو په شان کې ګستاخي وکړي الله رب العزت به دوی ذلیله او رسوا کړي او د ځینو شکلونه خو بدل دي چې کتل کیږي هم ورته نه او په ابدي عذاب کې به د رب العزت په آخرت ورځ کې دوی پراته وي بله واقعه علامه ابن کثیر په خپل مشهور کتاب بدایه و نهایه کې ذکر کړې ده هغه لیکي چې یو سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم خلفاء الراشدین او امیر معاویه په خوب ولیدل چې دا ټول یو ځای ناست دي نو یو سړی راغی چې د هغه نوم راشد الکندي و نو حضرت عمر چې کله دا سړی ولید نو رسول الله ته ویل چې دا هغه سړی دی چې موږ ته بد رد وایي او زموږ په کې ګستاخي کوي کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امیر المؤمنین عمر فاروق دا خبره واورېده نو رسول الله ډیر خفه شه نو هغه سړي ویلې چې زه تاسو ټولو ته بد نه وایم صرف امیر معاویه په شان کې زه بد وایم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته برباد شي آیا امیر معاویه صحابي نه دی چې د هغه په شان کې ته بد وایې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وینا درې وارې وکړه او بیا د اوسپنې یوه ډنډه خپل لاس کې راواخیستله او امیر معاویه ته یې ورکړه چې دا سړی ته پې ووهه نو کله چې امیر معاویه هغه ډنډه د اوسپنې راواخیسته دا سړی پې ووهه په دې وخت کې زه د خوبه راپاڅېدم نو چې کله سبا شه ما دا اعلانونه واورېدل چې هغه سړی ناڅاپه شپې مړ شوی او د جنازې اعلان یې کېده دا د الله او د الله د دین دښمنان دي دا د پیغمبر او د پیغمبر د صحابهو دښمنان دي چې د هغو په شان کې سپکاوی کوي او تل لپاره یې خپله خوله په بدو او ردو خلاصه کړې وي دا کسان دي چې د الله په غضب کې ګرفتار دي هر هغه انسان چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحابو په شان کې سپکاوی وکړي یا ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها په شان کې سپکاوی وکړي په هغه باندې تهمت ولګوي هغه انسان به هم په دنیا کې ذلیلوي او هم په آخرت کې په آخرت کې به د الله رب العزت په سخت عذاب کې ګرفتاروي رسول الله وی اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم رسول الله وی چې زما ټول اصحاب هغه د ستورو په شان دي هر یو پسې چې تاسو روان شئ اقتدا وکړئ تاسو به لاره مومئ اما نن ورځ بعضې فاسقین جګیږي د امیر المؤمنین عمر فاروق او د سیدنا ابابکر صدیق رضی الله په شان کې سپکاوی کوي الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي او تل لپاره دې زموږ او ستاسو په زړونو کې د صحابو مینه او د رسول الله مینې ته ځای ورکړي قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته د مینه وروسته زموږ خپرونه دوام لري ستا پر مسیر استحکام غواړو ستا پر مسیر استحکام غواړو قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ د روافظو یو ډیر مشهور عالم و چې هغه په فلسفه او منطق کې ډیر مهارت درلوده چې د هغه نوم دی محقق توسی اوچت عالم و لاکن د عقیدې نه هغه رافظي و او د روافظو عقیده خو د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په شان کې ډیر ګستاخه عقیده ده ځکه رافظ د صحابه و کرامو توهین کوي د هغو په شان کې سپکاوی کوي او محقق توسی یو کتاب هم لیکلی چې د هغه کتاب نوم تجرید ایښی او د خپل کتاب په اواخرو کې د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په شان کې ډیر سپکاوی کړی او خپله ژبه یې ډیره غلطه استعماله کړې کله چې د محقق توسی د, و... د مرګ وخت نږدې کیږي نو هغه ډیر سخت مریضیږي او الله رب العزت ډیره سخته مریضي په دې باندې لګوي داسې مریضي چې د ده د خولې نه به ګندګي راوتله داسې مریضو چې د خولې نه به ګندګي راوتله د ده عیادت او د ده پوښتنې ته هم څوک تلای نه شو ځکه هغه ګندګي به ډیر سخت بوی کاوه نو یو عالم خبر شي چې په محقق توسي باندې دا مرض لګېدلی دی نو هغه عالم د دې عیادت لپاره او د ده پوښتنې لپاره راغی هغه تېره پوښتنه وکړه ای توسي آیا تا ته معلومات شته چې دا مرض الله لګولی هغه ویلې چې ما ته معلومات نشته نو هغه عالم ورته ویلې دا کومه ګندګي چې نن د ستا د خولې نه وځي دا هغه ده کومه چې تا په خپل کتاب تجرید په آخر کې د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی اجمعین په شان کې هغه ګندګي خوړلې ده هغه ګندګي اوس تا نه ستا په خولې باندې خارجیږي په دې کې شک نشته چې د صحابه و کرامو دښمنان او د هغو په شان کې ګستاخانو ته به الله رب العزت هم په دنیا کې عذاب ورکوي او هم په آخرت کې به په سخت عذاب کې گرفتاروي بله واقعه علامه ابن حجر مکی په خپل مشهور کتاب زواجر هندي کې لیکلی دي چې د شیخ صالح بیان دی چې زه په مکې مکرمه کې اوسېدلم نو یو ورځ د عاشورا په ورځ مدینې منورې ته لاړم چې هلته د صحابه و کرامو څه دښمنان راجمع شوي دي نو زه هغوی ته نږدې شوم او دا مې ویل چې د ابابکر صدیق د محبت په بدله کې ما ته څه راکوئ ځکه ابابکر صدیق سره زه ډیر محبت لرم کله چې ما دا خبره وکړه نو یو سړی د خپل مجلس نه راپاڅېده او زه کور ته روان کړم کله چې کور ته ورسېدلو نو زه کور ته داخل کړم او دروازه یې بنده کړه او هغه نوکران او کسان چې په هغه کور کې ول هغو ټولو ته ویل چې دا وهئ زه ډېر سخت ووهلم او په آخر کې زما ژبه هم زخمی کړه د دې لپاره چې تا دا خبره ولې کړې او وروسته د دې زه د خپل کور نه راویستلم او ما ته دا وی چا سره چې ته محبت کوې نو هغه نه اوس دا غوښتنه وکړه چې ستا ژبه درته صحیح کړي شیخ صالح رحمه الله فرمایی چې زه د ژړا په حالت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې ته راغلم او په ژړا ژړا کې ویده شوم خوب کې وینم چې زما ژبه صحیح شوه لږ وخت وروسته چې راویښ شوم نو رښتیا زما ژبه صحیح شوې وه نو په دې باندې زما عقیده نوره هم مضبوطه شوه او ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره می مینه نوره هم زیاته شوه نو را روان کال بیا د عاشورا په ورځ دغه مجلس ته یعنې د شیعهګانو او د روافظو مجلس ته بیا راغلم دغه سوال مې بیا وکړ چې ما ته د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په محبت کې څه راکوي ځکه زه ابابکر صدیق سره ډیره مینه او ډیر محبت لرم نو د دې مجلس نه یو ځوان ودرېده او زما ګیره یې ونیوله زما یې ډېر زیات عزت وکړه او بیا یې زه روان کړم خپل کور ته یې بوتلم نو چې کله یې کور ته بوتلم هلته په خپل کور کې دا په ژړا شو او د دې په کور کې ما ولیدل چې هلته یو خنزیر هم تړل شوی دی نو شیخ صالح وایي چې ما د دې ځوان د ژړا او د خنزیر پوښتنه وکړه چې ته ولې ژاړې او دا خنزیر څه کوي ستاسو په کور کې نو هغه ځوان راته ویلې چې ته به تا ته حال نه وایې زه به ټوله واقعه تا ته بیان کړم واقعه دا ده چې مخکې کال د عاشورا په ورځ یو سوال کوونکی راغلی و ستا په شانې سوال کړی و نو زما پلار کور ته راوسته او هغه یې د وهلو ډبولو نه وروسته د هغه ژبه یې زخمی کړه نو چې کله شپې موږ څملاستلو نو د شپې په وخت کې موږ یو وحشتناک آواز واوریده نو چې کله د ویرې نه موږ پاڅېدو وم لیدل چې زموږ پلار نه خنزیر جوړ شوی دی دا موږ په کور کې بند که او چا به چې پوښتنه کوله نو موږ به دا ویل چې هغه وفات شوی دی احساني وایي چې ما هغه ځوان ته ویلې چې هغه مخکې کال اعلان کوونکی زه وم اوس بیا راغلم د صدیق په محبت کې الله رب العزت زما ژبه جوړه کړه او د صدیق سره په حسد کې ستا پلار نه خنزیر جوړ کړه دا واقعا هغه څوک چې د صحابه و کرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین په شان کې سپکاوی کوي یا هغو ته بد رد وایي الله به یې ذلیله کوي الله به یې نه پرېږدي بله واقعه ابو قلابه فرمایي هغه فرمایي چې زه په شام کې وم یو سړی مې ولیدل چې دا آوازونه به کوله چې الله ما د دوزخ د اور نه بچ کړي بس په دې آوازونو سر نو زه هغه ته نږدې ورغلم کتل مې چې دواړه لاسونه او دواړه خپې نشته دی کټ شوي دي او هغه پړ مخې په ځمکه باندې پروت دی ما ترې پوښتنه وکړه چې دا لاسونه او پښې دې ولې کټ شوي دي لاسونه او پښې دې ولې نشته نو ده په جواب کې ما ته ویل چې زه په هغو خلکو کې شامل وم کومو کسانو چې د حضرت عثمان ذنورین د شهید کولو دپاره د هغه کور ته تللي ول زه هم په هغو کې وم کله چې موږ د حضرت عثمان ذنورین رضی الله تعالی عنه کور ته داخل شو نو ما د حضرت عثمان په مخ کې د هغه ښځې ته په مخ باندې څپېړه ورکړه او د عثمان ښځه څوک وه د محمد رسول الله لور وه نو د حضرت عثمان ښځه چې د رسول الله لور وه هغه ما په څپېړه ووهله نو هغې ما ته به دعایي وکړه ښېرې راته وکړې چې الله دې ستا دواړه لاسونه او پښې کټ کړي الله دې ستا دواړه لاسونه او پښې قطع کړي او د دې نه وروسته دې الله رب العزت تا په جهنم کې داخل کړي هغه دعا هم د محمد رسول الله د لور دعا وه او د حضرت عثمان زنورین د مظلوم د ښځې دعا وه چې هغه په خپل قرآن باندې دې روافظو بدبختو شهید کړ کله چې د حضرت عثمان رضی الله عنه ښځې زما په شان کې ښیرې او بدوایي وکړه نو زما په بدن باندې مرض راغی او لاسونه او پښې رانه په خپله کټ کېدلې زما پښې او لاسونه به لږ لږ رژېدل چې په آخر کې مې هم لاسونه ختم شول هم پښې مې ختمې شوې او زما دا حال وینې نو اوس زه الله ته دا سوال کوم چې الله لاسونه او پښې خو رانه کټ شوې لاس او پښو نه خو خلاص شوم خو اوس مې د دوزخ د اور نه بچ کړي نو ځکه په دې نارو باندې سر یم چې یا الله ما د دوزخ د اور نه بچ کړې ابو قلابه رضی الله عنه فرمایی چې ما دا خبره واورېده نو ما ورته ویل چې په تا د الله لعنت دی چې تا د حضرت عثمان ښځه په څپېړه وهله دا خو د دنیوي عذاب دی چې الله رب العزت په دې دنیا کې ذلیله کړي تا د هغو په شان کې سپکاوی وکړه د حضرت عثمان قتل لپاره خوځېدلی وي او بیا دې هم په دې باندې بسنه ونه کړه د حضرت عثمان ښځه دې په څه پیړه ووهله دا ذلت خو ستا په دنیا کې دی خو د آخرت په ورځ کې به دې الله رب العزت جهنم ته ننباسي هلته به د الله په عذاب کې ګرفتاره دغه روافظ ول دغه بدبخته تشه یې وویل چې لاړل عثمان ذنورین په ظلم سره چې د قرآن د لوستلو په وخت کې په شهادت ورسوه نن ورځ هم داسې ظالمان او بدبخته شته چې د صحابه کرامو په شان کې سپکاوی کوي الله به په دې دنیا کې هم ذلیله کړي او په آخرت کې به د دې ځای جهنم وي هر هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې یا د هغو صحابو په شان کې سپکاوی کوي په ځانګړې توګه د عمر او د صدیق په شان کې هغه ته موږ مسلمان نشو ویلی هغه فاسق دي هغه کافر دي هم په دنیا کې ذلیل او هم په آخرت کې الله دې زموږ په زړونو کې د صحابه و کرامو محبت او درناوي ته ځای ورکړي او تل لپاره دې موږ ته توفیق راکړي هغه کسان چې د دې شان کې سپکاوی کوي چې د هغو غاښونه او د هغو خولې ورماتې کړو په دې هیله قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه الله مو مل شه ای نبی سرور ستا صحابه ستوري دي مونږ ته لکه ستوري څرک د هر یو لوري دي